هغه هم بیان شوه چې مشتمل دی په څلورو دعواګانو باندې او په وو مقاصدو کې څلور مقاصد د دې دعوه ګرځېدلې دي او ورپسې بیا تجزیه د صورت خپل مقاصد ته چې صورت په اجزا باندې تقسیم کې او خلاصې کې هغه د تفرون تقریبا ټول داسې اجمالاً غونته بیان شو او بیا دا غین ورستو اوس بل ترتیب هغه حل المشکل دی چې په صورت کې کم ځای کې مشکلات وي نو هغه مشکل ځای به حل کول وي او ترجمه به وي او د صورت اول باب او د اولی حصے اوله حصہ خو تاسو پیجندلی او چې تر 96 نمبر آیات پورې ده اول باب د دې صورت چې ده اغا تر شلم نمبر آیات پورې ده ان الله علی کل شیء قدیر تر دې پوری دا د صورت اولنې باب دی خام پدې او باب کې با اولن په دوو آیاتونو کې ترغیب ال القرآن وی قرآن کریم طرف ته ترغیب ورکول او د قرآن کریم به درې صفتونه ذکر کوي لید ترغیب د ترغیب د پاره به د قرآن کریم درې صفات ذکر کوي او بیا د هغې نه پس د مقدمی او د تمهید په تور باندې درې قسمه خلق ذکر کړي سو قسمه درې قسمه خلق ذکر کړي دا اصل کې یا ایها الناس اعبدوا ربکم ته مقدمه تړي چې ګورا قران به بیانېږي مسله به توحیدی خدا به یاد ساتي چې خلق بعد دې مسلې په باره کې درې قسمه منون کی نه منون کی او دورنګي پوه شئ یو به منون کی خلقی هغه ته مؤمنان وایي متقیان هم ورته وي دویم با نه منون کې خلک یې هغه ته کافر وي او دریم با دورنګ خلک وي دوپړک خلک پوي هغه ته منافقان وي او بیا د هغه نه ورستو به دوه مثالونه ترتیب به داسي وي چې اول با تر سلورم نمبر آیات پورې په دریم او سلورم آیات کې با ذکر کی سشه پینځه صفاتونه د منون کو خلقو پینځه صفات دا غوی به ذکر کی ایمان بالغیب اقامت الصلاۃ او ایتاء الزکات یا انفاق او ایمان بالکتب او ایمان بالاخره دا پینځه صفات په ذکر کی د دې نه منونکو خلکو با اولا دری صفات پنځه صفات په پنځه حالات پر دوی ذکر کوي ګورې مونږ کله صفات وایو کله حالات وایو حالات عام دي کې اختیاري وي او که غیر اختیاري وي او صفات هغه دي چې هغه بسوي هغه به اختیاري وي نو پنځه احوال دی پای کې بس د دوی کسبی صفات یو سبا د هغه تابع صفات وي هغه به ذکر کی او ورپسې به په وم نمبر آیات په اخر کې به بیا تخویف اخروی ورکی ولهم عذاب عظیم دوی د پاره عذاب لوی دی د اتم نمبر آیات نبا دریم فرقه شروع شي دورنګ خلق منافقان او د اغیبا بیان چې کوم دی هغه روان وي تر 14 آیات پورې به داوی هغوی ته به زواجر وي شکني به بد اخلاق بد صفات بد اقوال بد افعال بد اعمال دا به دوی ذکر کوي صحیح شو تر شپاړسم نمبر آیات پورې به دغه خلکو څه ذکر کی د دغه خلکو زواجر به دغه ته ذکر کوي د دوی بد صفات په ذکر کوي او په دې کې به دوی پنځلس بد صفاتونه بد اعمال او بد کردار هغه ذکر کوي بیا به د شولسم آیات کې با مثال ورکی د یوې ډلې د پاره چې کافر دی هغه نه منون کړي او پاتلسم آیات کې بیا د هغه مثال تتموي بیا به په نولسم آیات کې د دویمې فرقې چې منافقان دي داغي مثال به ورکی او ورسره به کوم دنه پنځلم آیات کې پس یې سکه خو با اغه تتموي د مثال او زجر بوي او بیا به داغي نه ورستو تخویف ورکی ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير دای هغه تفصیلی خلاصه شوا لنډه خلاصه دغه په دوو آیاتونو کې ترغیب ال قران بیا ورپسې چې کوم دې پنځه صفات د منونکو خلکو هغه ته بشارت بیا پنځه حالات چې کوم دې د نه منونکو خلکو هغه ته تخویف او بیا پنځل صفات د دورنګو خلکو او بیا هغه پسې دوه مثالونه صحیح شو کنه دغه لنډه خلاصه تاسو بیانوي بیا به تاسو بیانوي ښا ذالک الكتاب لا ریب فیه الف لام میم دیتا حروف مقطعات وای سورته وای مقطعات حروف ورته ځکه وای چې حروف دي او ما تاسو ته ویلو متقدمین علما ورته حروف وای متأخرین علما ورته سوی هغه ورته اسماء وای دا بیزاوی تقریبا دغه مسله کې اغا اولا قول هغه کړه چې دا اسماء المقطعات هغه وایي ځکه چې الف لام میم چې دا نمونه دي الف اسم لعه وای الف چې دا نوم د اده او لام اسم لله لام چې دا نوم د لده او میم اسم لما پوه شو کنه میم نوم د مده نو وای دا د دی وجنا اسماء المقطعات خو متقدمین علما او سلف او خلف د مخکې نه را روانو دا غوی رائے دا و چې نه بل دا حروف مقطعات دي دا بل تحقیق منطقي و نه تحقیق دی د نحویانو تحقیق ته خو نحوی د منطق نه نحوی تر منتقل شوی دی او دا دغه تحقیق صحیح ده چې بس حروف هم دغه توي دا حروف تهجی سلی ته حروف وای حروف مقطعات ورته وای او مقطعات ورته ځکه ویل کیږي لانها تؤدى قطعه قطعه ځکه دا چې ادا کې نو څنګه به وای کټ کټ به وای کټ کټ جدا جدا مقطعات کټ شوی حروف دا څه بنه وای چې الف لام میم مستغله ته وای چې علم ما علم ما یا علم علم کې بیل او علم ما کې فرق دی الف لام میم او علم کې فرق دی الف لام میم ځان ته او علم ځان ته دی نو الف لام میم جدا جدا ویل کیږي کنه نو دا مقطع ټوکړه ټوکړه ځان ځان ته سکیږي ادا کیږي په دې وجه ته ویل کیږي الف لام میم هغه ویل کې او مقطعات ورته ویل کیږي مقطعات بیا په قران کریم کې مجموعه چې راجمه کې 78 حروف دي ښا 78 دغه 78 حروف داسې دي چې بعض مکرر راغلي کنه الف سو پیر راغلي لام سو پیر راغلي په داسې ځایونو کې نو دا 78 مجموعه راځي د 29 سوراتونو په سر کې مقطعات راغلي دي سورته بقره دا سورته آل عمران دی سورته اعراف ته دا څه پسې ځانو خو شو کنه دا په سوراتونو کې سورته هود دی سورته یوسف ته دا چې دا شمارې نو 29 سوراتونه دي چې دا غي په سر کې حروف مقطعات راغلي دي ښا حروف مقطعات او دا حروف چې بیا ټول را جمع کې نو بیا چې کله تینا مکررات ټول حذف کړي ټول مکررات تینا حذف کړي د الف د ټول الفونو نه یو الف را واخلي د ټول لامونو نه چې پکې راغلي دی هغه یو لام را واخلي نو بیا ټول سوار لس حروف دي سو حروف دي سوار لس حروف دي خوشوي او بیا چې کوم دی نو داغه مجموعه علما را جمع کړي دا نص حکیم قاطع له سر دای مجموعه ده نفس حکیم قاطع له سر دا داغه مجموعه را جمع کړي دا چې دا د ټولو حروفو مجموعه بیا جوړیږي ها خاجی دا خو دغه صورتونو کې دا حروف مقطعات راغلي دي اوس د دې حروف مقطعات معنی صدا څه شی شته پکې د دې په باره کې بیا ساتي چې یو عقیده به تاسو دا لرئ چې د دې حروف مقطعات او مانشته خو مونږ ته معلومه نه ده مونږ ته معلومه نه ده دا معنی چې کوم دنو مونږ ته نه معلومه کې چې سمانه ده خو په حقیقت او نفس الامر کې ګوره مانشته ده دا ابن کثیر وای کسوک دا وای چې یا حروف مقطعات یا نور حروف د دې باره کې دا قیده ولري چې د سره معنا نشته ده فقط منز پکیږي عبادت پکیږي تعبد پکیږي چې تلاوت تکې ثواب سره ته ملاویږي خو معنی نشته ده وای فقد اخطا خطا فاحشه دا سړی په ډیره غټه غلطۍ کې واقع شو دا غلطه خبره ده قران کریم کې داسې یو ټکی نشته دی بیا په دوی سوال کوي چې نه توای چې قران کریم کې داسې ټکی نشته دی نو په قران کریم کې خو کله حروف زائده راځي را به چې کله کله مفسرین وایي دا ټکی زائد دی دا حرف سره زائد دی زیاتی دی نو د حروف زائده او په باره کې بسکه مونږ وایو چې نه د حروف زائده او هم یو معنی وی خو څه کنه او کنور هیڅ نوی نو هغه کلام کې په حسن خو پیدا کیږي کنه دیو جنورته مفسرین زائده حروف بعض نه وی وی چې دا صحیح نه لږ قران کې زائد نشته دی بلکې دې ته عسل خطیب ویل کیږي څه ورته ویل کیږي عسل خطیب د خطیب همسا ټنډای تقریر چې کوي خطیب چې خطبه وایي نو د خطبه په ټیم کې وسره یو دغه وی پاغي باندې تکیه لګولې نو دا هغه غوند شی دی ته عسل خطیب چې کوم دغه ویل کیږي نو به هر حال د مقطعات حروفو معنی شته دی یو دا خو مونږ ته معلومه نه ده دویمه خبره بدایات ساتي نسوک او بیا دا خبره وکړي چې دا خو حروف مقطعات دي کالته کدلته نه نه کم حروف چې د کم صورت په سر کې راغلي دي او هغه ځای مناسب دي د الله د حکمت تقاضا دار چې هغه په هغه ځای کې کیګ دي نو په دې وجه باندې دریمه دا خبره به یاد ساتي چې دا د عربو په عرف کې دا طریقه وه کله کله به بعض حروف په اول کې ولیکل د دیو جن عربو په دې باندې چرته اعتراض نه لري چې ستا کلام مونږ ځکه نه منو چې دا د داسې ځای نه شروع شي چې مونږ په نه پوهیږو نه نه دا د عربو طریقې کارو چې هغه په خپل کلام کې پاول کې راوړل اوس دا خبره ده چې د دې د معنی په باره کې چې دا معنی چاته معلومه ده او کنه ده معلومه نو د دې معنی کې خو الله تعالی ته معلومه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بعد وی معلومه ده بعد وی نه معلومه خوش وی بعد وی دا معلومه ده میان عاشق او معشوق رمزیس کراما کاتبین را هم خبر نیست د عاشق او معشوق ترمنځ ویسی یو اشاره وشوه چې کرام الکاتبین تم داغي معلومات نکیږي نو دا د الله او د رسول ترمنځ یو راز دی چې مونږ ته نه معلوم او په دې کې بعض دې قوم تللی دي چې اولیاء او علما او ته هم کله د دې معنی معلومیږي خپل د استاد استاد الاساتذه علامه حسین علی رحمه الله دا غرایم داو او داغه نه پښتنه او شویتا ته د مقطع د مقطعات مانشتا ویاوستا ویتا ته معلومه را ویاو وی څنګه درته معلومه ده څنګه ده وی څنګه نشم ویل وی دا خبره ده چې تا ته معنی معلومه ده وای چې څنګه نشم ویل نو هغه ته وی ته نه پښتنه کوم څنګه داسې ده چې تا ګوړه خوړلې چرته وی او ګوړه مې خوړلې وی ګوړه څه شي ده خوګه ده که ترخه ده وی خوګه ده وی څنګه خوګه ده وی څنګه خو نه شم وی څنګه خوګه ده خوګه ده نو بس خا خوګه ده وی چې نه خا خوګه خدا مانند ماته وای څنګه خوګه ده هغه وی دا د مذوقات د قبیلې نه دي دا ذوق سره تعلق ساتي نو کم شي چې ذوق سره تعلق ساتي هغه باندې بس تن هغه بیان ته نشي کولای نو هغه ته ویم دغه شان دا د مذوقات د قبیلې نه دي چې د ذوق سره تعلق ساتي چې چې کې کې نو بچ کولو کې تا ته پته لګي خو بیان نشي کولای چې دا څنګه ده والله اعلم دا د هغه نه یو قول منقول دی چې هغه دغه شان تی ویل استادان دی علما او اولیاء لوی بزرګو کې دې شي الله تعالی ورته هغه ښکارا کړی بهر حال حقيقي معنی د دې چې کوم د خلکو ته معلومیږي نه البته بعض حضرات چې کوم دي نو هغه د دې وجه بیانې چې دا پاول کې رالل ول رالل یا سمانه بیانې نو د ارچا خپل خپل جانب دی خپل خپل دغه بعد خلنده خبره کړی دا او دا تقریبا د اکثر علما رائے ده چې د کم صورت په سر کې الف دا د حروف مقطعات د دې د پار راځي وې د دې د پار راځي چې په اول د صورت کې عرب ته وایي چې الف ته لام دې میم دې د دین دا کتاب جوړ دی الف لام دې میم دې صاد دې د دین دا کتاب جوړ دی دا حروف تاسو له جبه حروف دي ستاسو په جبه کې شته کې نشته دي شته دي خو سره د دینه چې ستاسو کلاموم د دې حروف نه جوړیږي تاسو بیا هم د دې مقابله نشئ کوله بیا هم د دې مقابله نشئ کوله نو پته ولګی دا چیرې دا کلام ستاسو نه دی دا د مخلوق نه دی دا د بنده نه دی دا د الله تعالی کلام دی او معجز دی او دا خپل خبره ده چې کوم حضرات دا خبره کړې ده چې بس دا عربو ته یو چیلنج چې کوم دی ورکي او د دې وجه نه کتا سو ګورئ نو په مکی صورتونو کې بدا دا ډیر راځي بار بار راځي او ډیر راځي دا په مکی صورتونو کې ذکر راځي چې عربو کان او عرب هغه اعتراض بم ډیرو داغوي دغه بم ډیرو او عربو مخبل جبه منوغي ته چیلنج ورکي او مدنی صورتونو کې بیا مخاطبه چون کې ډیرو اقوامو ته د يهودوم دي نصارام دي خیال مو ده کنه دغه شانتی چې کوم دین ور سره نور اقوام دي نو هغه خو بیا غیر عرب خلق دي نو هغه کې بیا زیات ناراضي راضي یو خو زیات ناراضي لکه سورته بقره په اول کې راغله ده سورته آل عمران په اول کې مدني سوراتونو کې زیات نه راغله خو په مکی سوراتونو کې دا سره راغلي دي زیات راغلي دي د پاره د دفي د اعتراض دا وي بل خبره دا ده چې دا چې راشي نو د دې مقصد څه وینو مقصد کې خماره ته وی چې الله عالم دی خو لیکن بعض علما وایي چې لکه الف لام میم دی دا چې راغی یا دا چې نور حروف چې راشي نو وای دا چې د کوم صورت په سر کې راشي نو په هغه صورت کې هغه مضامین وی چې راغی په اول کې دا حروف راځي لکه مثلا الف د الله په سر کې راځي لام د لطیف په سر کې راځي میم د مجید په سر کې راځي نو په دې کې به داسې مزامین راځي په دې صورت کې چې د الله د ذات سره داغه د لطف او د مجد سره به تعلق لري مطلب دا دی او دا رائے ابن قیم را نقل کړی داو دا چې دغه خو نور کړی چې بس هم دا رائے ده خو لیکن دا د دې رائے ول لکوان ور کړی دی وای په بعضی صورتونو کې په یو حرف تراشی نو هغه سوی وای د هغه مقصد دا وی چې په دې کې د دې قسمه معنی زیات دي لکه صاد راغله ده نو په صورت صاد کې بسی وای مثلا دې کې به خصومات زیات دي خصومت ده کنه قاف دې نو په دې کې به د قیامت ذکر زیات دي دا سه قسمه اشارات چې کوم دنو هغه حضرات کړی دي بعضو دا کار چې کوم دنو هغه کړی بعضی وای چې نه دغه خبرم سیده بعضی وای چې نه بس لنډه خبره دادا چې دا د صورت نوم دی د صورت د نمونو نه یو نوم دا د چې الف لام میم الف لام میم صاد بعض وی دا د قران د نمونو نه یو نوم دی بعض وی د الله د نمونو نه یو نوم دی ابن ابي حاتم په تفسیر کې لیکي وای درې واړه کې دي شي امکان لري چې درې واړه شي بعض حضرات دا ویلي چې دا دلته کې قسم دی اصل کې الف لام میم قسم می دی په الف لام میم باندې په دې حروف باندې دا حروف شاهد دی چې ذالک الكتاب لا ریب فیه دا معنی خو لیکن په هغوی باندې دا سوال بیا راځي چې دلته نه لفظ د قسم شته نه حرف د قسم شته نه اقسمو احلفو راغلی دی او نه واو قسم نه بعد قسم نه لام د قسم شته نو څنګه ته واجب مطلب دار چې دا حروف القسم دي دا دلته نه صحیح کیږي دغه شانتی بعض حضرات په دې کې دغه کړي دي چې لکه دا الف لام میم چې دي نو دا مختلفو مخارج طرف ته اشاره ده د الف او د همزه مخرج هغه سره اقصای حلق ته حلق ته د لام مخرج چې دی هغه وسط ته بیا منځ د خلی دی ژبه ده او د میم مخرج هغه سره شونډې دي نو مطلب دا دی چې دریو دې کې چې کم حروف استعماليږي هغه د مخارج نو ثلاثه نه بهر نه دي په دریو مخارج کې را دن نه خبرې دي خو تاسو بیا مقابله نشئ کوله لہذا معلومه شو چې تاسو صحیح تاسو مطلب دا دی چې د قران مقابله نشئ کوله معلومه شو چې دا قران د الله کتاب دا الله کتاب دی او بعض حضرات وایي چې نه الف اولنی حالت د انسان ته اشاره ده لام مینځنی حالت د انسان ته اشاره ده او میم چې ده نو دا اخیری حالت د انسان ته اشاره ده او په صورت کې درې واړه شته ده و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ دا ابتدا د حالت ده انسان څنګه پیدا شو بیا مینځنه حالت کې په دې دنیا کې بجوان څنګه تیرې نو خو ډیر احکام دي دا ارچا خپل خماره ته وی چې په دې کې ټولو کې یو یقیني خبره نشته دی چې ته وا چې دا یقیني خبره پکې ده یا دغه شانتي بعضو پکې خپل معنی کړی دي لکه وای الف د الله نه ماخوذ دی لام د جبريل طرف ته اشاره ده او مين محمد صلی الله علیه وسلم نو د الله د طرفه ده د جبريل په واسطه ده په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل ده ذالک الكتاب دغه کتاب دغه کتاب وای دا دغه لقا بعد دا دغه کړه ده بعض وای چې نه دا داسې ده لکه محایمی په تفسیر کې وای تفسیر الرحمن کې هغه وای اصل الكتب لازم الاتباع محکم الآیات اصل الكتب الف تا اصل نشو اصل د کتابونو لازم الاتباع چې اتباع لازمه ده او محکمت الآیات آیاتونه محکم دي منسوخ کی گنل دینا پس پوچ کنا ذالک الكتاب غدا کتاب او دا قران دی نو دا دی دا هر حال دا او بیا مقطعات چې دي دا په صورتونو کې بعض مفردات راځي یو یو حرف صاد قاف نون دا راځي کنه بعضی مرکب وي د دوو حرفونو نه طه یاسین خیال مله طاسین ها دا د دوو حروفو نه دغه دي بعضی د دریو حروفو نه جوړ وي الف لام میم الف لام را خیال مله کنه دا د دریو حروفو نه جوړ بعض چې کوم دینو هغه بیا د سلور حروف نه جوړ وي لکه الف لام میم را دا سره دي کنه دا د سلور حروف نه جوړ بعض د پنځو حروف نه جوړ وي کاف ها یا عین صاد صحیح شو دا مختلف راځي په حامیم عین سین قاف کې اختلاف ته چې هغه یو حرف ته ټول او که دوه حرف نو که یو شی بیا هغه مخمس ته پنځو حروف والا شو او کچرته دو شي نو بیا هغه جدا جدا دی یو حامیم د دوو حروف والا دی او عین سین قاف چې دی هغه د دریو حروف والا دی نو بیا دا بدی طرف باندې شي خو به هر حال سمانه دی اوس کوي دا غو تاسو تګران خو بني نو دا داسې لاند وای الف لام میم الله عالم دې په مراد دې حروف باندې ګوره ځکه دا نور اقوال می تاسو ته مفسرین ولې ذکر کړل چې دا دور آسان خبره وا ما چې پته لتا دومره اولګي چې هر یو چې منډه والي په یو ځای ودرېدلې دي او بیا ویل دي چې یارا داس پت داس ښکاری نور پته نه لګي والله اعلم هر یو سړی چې کوم د الله علم ته دا خبره سکی ورس پاریخه ذالک الكتاب دغه کتاب چې د لارې بفی نشته ده هیڅ قسم شک پدې کې هدل للمتقین او هدایت د پاره د متقیانو دا خو متمانه وکړه او ذالک الكتاب دا دری صفاتونه لري د قران ښا ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین سو کوئی دا یو جمله ده ټوله صحیح شو ټوله یو جمله ده او سو کوئی چې نه یو جمله نه ده دا درې جملې دي ځان ځان ته جملې دي ذالک الکتاب یو جمله لا ریب فیه دویمه جمله هدل للمتقین دای دریمه جمله درې جملې چې کوم دنو هغه وای دا مراد دي بهر حال ټیک د سیدا درې جملې ډېرې خېږي خاطر درې جملې واخلي دا ډېره خبره ده اوس ذالک الكتاب دا ذالک اشاره ده ذالک صدا اشاره دي تاسو ما اشاره په نوم پښتو کې وایو دا دغه هاغه تاسو وایو کنه وای پښتو کې دا دغه هاغه عرب وای هاذا ذاک ذالک خیال مو ده کنه ذا ذاک ذالک هغه دا درې وای مونږ وایو دا دغه دا هاغه نو دا د سره پاره بیخي نږدې صحیح شو کنه دغه داسې لګونه کې په فاصله او هاغه ناغه خو بیا مطلب دا دی چې ډیر لري کنه او په پښتو کې خو سره بیا کله کله لګیا اسی په आवाज کې دغه وشي هاغه نو بس هغه بیا سم لري شي او په عربی کې دا نه په عربی کې حروف غیر پر استعمالي بعضی وای چې نه دا ذالک چې دا نو دا اشاره ده سچتا کتاب طرف ته ما بعد مشارون له په خپل باندې سره دا مشارون له په خپل خبر واقع شوی دی نو الکتاب چې نو بس دا خبروم دی دا اشاره دی ترا ذالک الکتاب دغه کتاب دغه کتاب خو په دې باندې دا سوال برازي او راضی په خلک ډیر ذکر کوي هغه دا سوال راضی وای چې یارا ذالک خو په عربی کې د هاغه د پاره استعمالیږي نو کتاب خو بین یدیک د نږدې د تفروت ته دې لپاره ولې د بعید اشاره د لری د اشاره ولې د دې لپاره استعمال شو چې هغه کتاب دا ول استعمال شو نو هغه وای چې د دې وجه دا ده چې دا یو خو عربي قاعده ده عربي قاعده دا ده چې هر مذکور شی تکله کله په ذالک باندې اشاره کوي نو هغه کې بیا د لری او د نږدې خبره نه کله کله دا غوي طرز داسي کدا سي اشارات کې خو بیا خو وای خو کله په کتابت کې د مذکور شی وي نو چې یو شی ذکر شي بیا ته اشاره په ذالک سره کوي اگر چې هغه نږدې ولې نه بیا هم دا کار کوي نو دا خو بس د عربی قاعده ده دا خپل خبره ده او بعض دی وای چې نه دا ذالک چې دی نو دا اشاره ده د لریوالی د پر راضی خو لیکن دا د لریوالی اشاره بیا عامه ده لریوالی عام دی یو شیطان لری دی په اعتبار د مسافی سره د مساحه د ساحه سره په ساحه کې په مسافه کې درنه لري دي یو شی ستان لری دی په مرتبه کې په مکان کې مرتبه ډیر اوچته ده ذالک الكتاب هغه لوی مرتبه والا کتاب صحیح شو دی نو دا به دغه شو ابا دی وی چې دا اشاره ده لوح محفوظ ته خوش وی لوح محفوظ لری دی اوس په دی باندې بل سوال دوی دا کوي چرته وای چې ذالک الكتاب دغه کتابو نو کتاب خلا راغله نه دی څه صورتونه نازل دي اسه خلا نه نازل شوی کنه نو کتاب خلا راغله نه دی نو څنګه توا چې ذالک الكتاب نو دوی وای چې دا اشاره ده هغه ته چې نازلېږي د برنا ذالک دغه نازلې دن کې الکتاب دا کامل کتاب دی نو په اعتبار د ما یقول الیه تر بیا سره بیا کتاب ده کنه پوه شئ بیا کتاب ده الکتاب چې دی کتب یکتبو دا په لغت کې جمع کول ته ویل کیږي سشتا جمع کول یو شی را جمع کول كتبت الخيل على الحوض ما اسنا په حوض باندې په تالاب باندې را جمع کړل كتبت الخيل على الحوض رب نو الكتاب دغه جمع کړي شوی جمع کړي شوی چرته جمع دی دا قران چرته جمع دی یار ما ته هوا وای قران جمع دی په لوح محفوظ کې جمع دی لوح محفوظ کې قران پروت دی کنه دا وګوره سورته زخرف آیت نمبر 4 25مه سپاره کې اه وانه او یقینا دا قران چې ده فی ام الكتاب فغه اصل د کتابونو کې ده اصل د کتابونو څه ده لوح محفوظ ده ها لدینا منصر ده لعلی لو شان والا ده حکیم د حکمتونو والا ده صحیح چو کنه زمون سره په ام الكتاب کې ده اصل الكتب سره لوح محفوظ پاغه کې پروت دی ښا دغه رنګي سورته واقعا ویشتمه سپارا 77 او 78 آیات کې دغه وی ښا Mm-mm. وانه لقران کریم صحیح ده انه انه لقران کریم یقینا دا قران دے کریم مکرم دے عزت مند دے فی کتاب ان پاغه کتاب کې پاغه لوح محفوظ کې دے مکنون ان چې هغه پټ ساتل شوی دے پټ ساتل شوی دے د چانا د انسانانو جناتو موږ تاسو خو لوح محفوظ نه لیدل کنه د هغه نه پټ ساتل شوی دی په هغه ځای کې دغه رنګي سورته بروج په اخر کې موي بل هو قران مجید فی لوح محفوظ نو هغه ځایونو کې د مجموعه ده او په جمع باندې پروت دی نو وی ذالک الكتاب هغه کتاب هغه جمع کړی شوی په لوح محفوظ کې جمع کړی شوی په لوح محفوظ کې دا یو معنی دیو معنا دا ابل دا چې دا قران کریم د ملائکو په صحیفو کې پروت دی کنه پاغي کې جمع دی لکه سورته عبسا دیار لسم نواله تر ولسم آیات پورې هغه طرف ته اشاره ده صحیح شو سورته عبسا شل دیشم چې پارا کې دی آیت نمبر 13 نه تر 17 پورې چوغوري صحیح شو فی صحف فی صحف پاغه صحیفو کې ده مکرمتن نوم دره استلا صحیح شو مکرمتن چې هغه عزت مند دي ها مرفوعتن اوچته کړي شوی دي مطهرتن پاک دي بی ایدی سفرتن کرام بررا پلاس داغه لیکون کو ملائکو کی عزتمندو کی دی نیکانو کی دی د هغه په لاسونو کې دي خیال مو دی نو دا وګورئ دا سدي دا د هغه کوم جمع مجموعه پروت ته پاغه کوم دی په صحیفو د بندګانو کې مشتا او د نبی صلی الله علیه وسلم په سینه کې مشتا په سینه د نبی صلی الله علیه وسلم کې مشتا لکه سورته قیامه آیت نمبر 17 کې راځي التم جمع ده کنه ا یو کم دیر شمه 29 صحیح شو صحیح شو یو کم دیر شم او نتیس سپاره ده سورت قیامه آیت نمبر سترہ ان علینا جمعه یقینا پمن باندې جمع کول د دی دی ها دا قران به جمع کو امام بخاری وای فی صدر کا پسینه ستا کی وقرآنه او بیا تلاوت کول بیان د دې قران دی نو داش دغه رنګي همدا قران جمع ده پسینو د اهل علم کې پسینو د چا کې د اهل علم کې سوره عنکبوت شلم سپارا دغه آیت نمبر 49 ها آیت نمبر 49 ته خجی آیت نمبر 49 کې څنګه راځي بل هو آیات بینات بلکې دا قران چې دی آیات دا آیاتونه دي بینات واضح دي فی صدور الذین اوتوا العلم فسینو دا کسانو کی چاوی ته علم ورکړی شوی دی تاسو لري کنه نو دا د قران کریم د جمع ذالک الكتاب دا مجموع دی په کوم ځای کې جمع شوی دی نو په دغه ځایونو کې جمع پروت دی په قران په دغه کې جمع لوح محفوظ کې جمع دی په صحیفو د ملائکو کې جمع ده ها د نبی صلی الله علیه وسلم په سینه کې جمع ده د اهل علم په سینو کې جمع ده صحیح شو ورسره د بندګانو د انسانانو چې کوم صحیفې دي پاغې کوم جمع دي پاغې کوم څه دي پاغې کوم جمع دي نو ذالک الکتاب دا کتاب دی دا کتاب دی د کتاب الف لام په داخل دي کله چې مبتدا او خبر دواړه معرفه راشي نو بیا سی حصر فائدہ کوي او دا حصر کله د کمال د پاره د سره پاره نو ذالک اسم اشاره معرف معرفه را اول کتاب معرفه نو معنی څه شو ذالک الكتاب کامل پوښ کنا دا کتاب کامل کتاب دی پورا کتاب دی د هدایت کتاب دی د دین اخوا دی قانون څخه ضرورت نشته دی ها پوه شوي نو پښتو کې د تاسو معنا کوي نو تاسو وایي ذالک الکتاب دغه پورا کتاب دی سمانه به کوي پورا کتاب دی دا دغه شو لا ریب فی نشته د هیڅ قسمه شک پدې کې دا لا نه فی جنس ته پاره دا جنس شک پکې نشته دی هیڅ قسمه شک پکې نشته دی او ریب څه ته ویل کیږي ریب راب یریب ریبن وریبتن دا ویل کیږي هغه شکتا چې دا غي تر اعتراض او تهمت دواړه خو شو کنه یو سړی خو اسی شکی دی خالی یو ذهن دی او بیا غي نه پس په خبره کې شکی یو سړی دی هغه شک کوي خو ور سره اعتراض هم کوي نه مړه دا زما دی وجه د دې وجنه دا زنه شم منل دې خبره کې مدا شک ته دې خبره کې مدا شک ته نو دې تاسو ویل کې ته ریب ویل کېږي قران کریم کې ریب ریب په صفت د قران کې په نفي سره چې د قران کې ریب نشته دې درې ځایونو کې راغلي دي یو ځای دا دی ذالک الکتاب لا ریب فی نشته دې قران کې شک قران کې شک نشته دې یو سورت الف لام میم سجده سورت الف لام میم سجده چې وګوري یوشتمه سپاره کې نو داغي په اول آیات کې راځي ښا داغي په اول آیات کې راځي الف لام میم تنزیل الكتاب دا منزل کتاب دی لا ریب فیه نشتر شک پدې کې من رب العالمین د طرف د رب العالمین نه دی د الله تعالی د طرف نه دا قران راغلی دی پدې کې شک نشتر ښا دغه رنګي ومکتو سورت یونس آیت نمبر 37 کې مرাজি سورت یونس آیت نمبر 37 کې دغه شان کې راځي ها وما كان هذا القران یولسم سپارا ها سورت یونس وما كان هذا القران او نه دا قران یو یولسم سپارا سورت یونس و دیر شمایات 37 وما كان هذا القرآن او نه دا قرآن ان يفترى من دون الله چې د ځان نه جوړ کړي شي غیر د الله نه ولكن تصديق الذي لكن تصديق دا کتابونه له بین یدی تر د مخ کې دي وتفصيل الكتاب او تفصيل د کتابونو له لا ريب فيه نشتره شک فدکه من رب العالمین له طرفه د رب العالمین نه ده نو ریب تاسو وکته د قران کریم په صفت کې ښا د قران کریم په صفت کې دا راغلی دی ماده د ریب په قران کې 15 دیر شپېره راغلی ده سو پیری راغلی ده 35 پیری راغلی ده په مختلفو دغه سره کله په صفه په قران کریم حاجی درې خو یو ځای دا شو کنه لارې به پیو دل ا یو دا شو ا صحیح شو حاجی دا دغه شو بل قران کریم کې ماده توي ماده درې 15 درش پیری راغلی دا کله په صفت د منافقانو کې راشي په صفت د منافقانو کې ریب راشي خیر ریب راشي ارتیاب راشي لکه سوره توبه آیت نمبر 45 کې راځي د منافقانو په صفت کې ښا پینتالیس پینځه سر وختم هو کتو انما یستاذنک الذین یقینا اجازت غواړي د جهاد نه د کیناستو آیت نمبر 45 سورۃ توبه تاسو نه یې شي دي انما یستاذنک الذین یقینا اجازه غواړي تانه د ناس ته د جهاد چې د جهاد نکینی الذين كسان لا يؤمنون بالله چې ایمان نه راوړي په الله باندې ول یوم الاخر په ورځ رستنه باندې ورتابت قلوبهم او شکی دي زړونه دوی فهم فی ریبهم یترددون نو دوی په شک خپل کې سکه متحیر دی کله اخوا واوړي کله دی خوا را واوړي دغه ته نه چلت نه خطا رخه دغه رنګ د منافقانو په صفت کې په صورت نور 50 آیات کې مرادی ښا اتلسمه سپارا صورت نور 50 آیات کې راځي ښا واذا دعوا الى الله کله چې راو غوښتل شي فیصله د الله تعالی يحكم بينهم اذا فريق منهم موردون رست راضي خیر مدا کیږي پسې رست راضي افي قلوبهم آیا پزړونو دوی کې مرضون مرض ده دې منافقانو چې د الله قانون ته سوک ناراضي تو توای د الله قانون ترازا ادې ناراتلو نو تاسو پوه شئ چې افی قلوبهم مرض یا خو په زړه د کې مرض د نفاق ته امیر تابو یا شکمندی په الله شک ته ها په الله تعالی شک ته په قران کې شک ته چې دا به د الله تر طرف یو کې بنوي ام یخافون یا یریږي دوی ان یحیف الله علیهم ورسوله چې الله او رسول بو سره ظلم کوي نو بل اولائک هم الظالمون بلکې دا کسان چې ظالمان دي بلکې دا کسان چې ظالمان دي په خپل باندې ظالم دی نو په الله دې ظلم ګمان کیږي ځکه د الله کتاب ته ناراضي دغه رنګ با سورۃ الحدید کې بم راشي ښا سورۃ حدید آیات نمبر 14 کې براشي وښتمه سپاره کې د حدید ښا آیت نمبر 14 کې براشي انظرونا مونږ ته لګ انتظار وکي نقت بسم نورکم چې مونږه شغله واخلو درنا تاسو نه چې تاسو درنا نه مونږه څه شغله مغله واخلو چې مونږ هم پلاړ شو کنه لټکې ته واخلو قیلا فصراط باندې بردی رڼا مړ شي کنه چې مړ شي دی بدا आवाज کی قیل ارجعون ورته به ویل شي واپس لا وراءکم واپس لاړ شي شا طرف ته فلتمسو نورا الترنا وګورئ شا ترنا ملاویږي دلته نه ملاویږي فضرب بینهم نو جوړ بکړی شي وبواله شي په میان دوی کې بسور نغه دیوال له باب چې داغه د پاره به دروازې باطنه فيه الرحمت چې دنه طرف ته داغه به رحمت وي وظاهره من قبله العذاب او بهر طرف ته به داغه وړاندې عذاب وي جهنم به پوه شو کنه نو دا څه دی دا دغه د ارتیاب شک دی وغرتکم الامانیو او دوک کړي وای تاسو بی ځای تمناګانو حتا جاء امر الله حتا چراغ حکم د الله په قیامت او په مرګ سره وغرکم بالله الغرور او دوک کړي وای تاسو په الله باندې غو دوک کوون شیطان شیطان دوک کړي وای سړیا تاسو په دنیا کې نو وای ورته بتون منافقان څه کوي منافقان شکونه کوي ښا شکونه کوي او د مسلمان په باره کې دا نه خو مسلمان شک نه کوي دا د کفر علامه ده کفار په صفت کې دی ولقد جاءکم راغله او تاسو ته یوسف علی السلام من قبل مخکې دینا بالبينات فواضح دلائل سرا فما زلتم فی شک مما جاءکم به نو همیشه تاسو په شک کې وای دا هغه خبر نه دا هغه مسلې نه چې هغه تاسو ته راوړی و حتا تر دې پورې دا هلاکت چې کله هغه وفات شو قلتم تاسو ویلی یبعث الله هرگز براونه لیږي الله تعالی من بعده پس د یوسف علی السلام نه رسولا رسول کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب دارنګ الله تعالی گمراه کوي هغه سړی چې هغه سوي د حد نه تیر وتون کوي مرتاب نو شک کوون کوي کافر سړی سوي دا شکی کافر ماته مؤمن سړی ته شکی نه وي مؤمن سړی شکی نه وي لکه سورته حجرات کې د هغه صفات راځي سورته حجرات ته ها سورته حجرات شپږشتمه سپارخه او آیت نمبر دے پندرہ پیدا مو کو آیت نمبر 15 کال مو کو دا په صفت د مؤمنانو کې راغې په نفي سره چې مؤمن ګور شکی نوي مؤمن شکی نه دی او داغه قانون شکی نه دی لا ریب فی کافر بشکی خوش کنا او قران کې شک نشته دی لا ریب فیه نشته دی هیڅ قسم شک پدې کې خو ما تاسو ته وی چې په شک او پر ریب کې ګوره خیال کوي یو شک دی شک عام دی او ریب خاص ته ریب هغه شک ته چې پاغه کې وسره اعتراض او تهمت هم وي ځکه قران کریم کې بکله کله تاسو ګورئ د شک نه پس پر ریب راوړي انهم کانوا فی شک مریب پوه شو کنه نو شک په هم شي ریب هم شي دواړه یو معنی نه ده لکه بعضی ابن الاثیر وای شک او ریب یو شی دی خو ابن الاثیر دا رائے خطا ده نه ریب جدا شی دی شک جدا شی دی او علما فرق په دې طرز باندې کړی دی چې وای فرق پکې دا دی خګوري چې ریب چې کوم دی نو د شک ازاله په دوو سيزونو سره کیږي په څو سيزونو سره په دوو سره یو د شک ازاله راځي په بیان سره او یو د شک ازاله راځي په سوال سره چې سوالو کې بس تا شک به ختم شي یا چې تاسو بیانو کې نو شک ختميږي لکه سورته یونس آیت نمبر 50 مې وګورئ ازاله د شک په سوال سره ها شک په سوال سره ختميږي ها سورته یونس یو لسمه سپاره ده آیت نمبر دې 95 پیدا مو کو یونس یونس یونس او په سوال پیدا مو کړو 94 فإن كنت فإن كنت كشريت في شك فشك مما دا کتاب مبارک ان مما انزلنا اليك دا کتاب مبارک چې مونږ ته نازل کړی دی نو فاسأل الذين سو شک دې ختم کا پس سره فسأل الذین سوالو کا پختنو کدا کسانو نا یقرؤون الكتاب من قبلک چستانه مخ کی کتاب لستو خیال مو دی شک به دې ختم شي چې سوالو کې ښا سوالو کې انما شفاء العی السؤال د جهل علاج سره سوال دی پختنو کا نو بس تاسو پته ولې او کله د شک ازاله په دغه سره مرضی ښا د شک ازاله چې کوم دی کله په بیان سره راځي په بیان سره لکه سورۃ یونس 105 ګوري 105 هم دغه پسې شاته 105 ګوري ښا بیان وکړه څنګه ا دینا 5 105 دغه 104 104 ګور قل یا ایها الناس ورته وای اے خلکو ان کنتم کچریه تاسو فی شک من دینی فشک زما د دین تبارک نو دا واوري بیان دا دی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله بس دغه زما دین دی چې زه د غیر الله عبادت نکوم ولکن اعبد الله الذی لیکن زه عبادت کوم دا غذات یتوفاکم چې وفات کوي بتاسو و امرت ان اكون من المسلمين من المؤمنين او ما ته امر کړی شوی چې د شم د مؤمنانو نه اوس د شک ازاله پس سر راځي بل بیان تاسو زما په باره کې شک کی ها زما خبره ووري زما بیان دار زما دین دار چې د غیر الله عبادت نکوم بلکې دی والله عبادت کوم بس دا می دین دی صحیح شو خلاص خبره دا بیان شو بس شک ختمي کې پدې باندې خو ریب ریب په دې نه ختميږي ریب صرف په سوال او بیان نه ختميږي ریب چې چا وی کنه نو هغه ته به چیلنج ورکړي سبا ورکړي چیلنج چې هغه چیلنج کې مقابله او نکړه شو بل دې بیا پوه شي چې او لکه زما اعتراض ته بې ځای او غني دا دغه شان نه سميږي ها او د دې د ریب دغه په چیلنج باندې کیږي لکه سورته بقره آیات نمبر 23 آیات نمبر 23 ها اعدام کو و ان کنتم فی ریب مما او که چرتی ای تاسو فی ریب پشک کی مما دا هغه قران نا نزلنا علی عبدنا چې موږ نازل کړه د په باندې خپل باندې نو څور ته وای فاتو بسوره ذی چیلنج درتا راوړ یو صورت مم مثله د دی غوندې ودعو شهداکم اغه خپل علما راو غواړی من دون الله غیر د الله نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی په دې خبره کې چې دا د ځان نه جوړ کړی دی نو ګور ریب بیا داسې نه ختميږي نو بیا به ته چیلنج ورکړي چې زړه الله تم داسې وکړه پوه شو کنه چې پته دی ولګي ته اسی شکونه کې په دې خبره کې راځوي کا چې نشو کولای بیا به دې سړی شي بیا به کم از کم غره بیا ختم شي که بیا نه ختم نو هغه بیا اسی بیا عنادي ګنه ریب به پزړه کې سي ختم وي ها دا د ریب دغه شو یو ریب کله ګوره په معنا د چا سره راځي په معنا د حادثي سره هم راځي ها سره په معنی سره راځي په معنی ده ام یقولون بلکې وای دا کافر شاعر دی شاعر دی نتربص به ریب المنون مونږ څه کوو په ده باندې انتظار کوو د هغه حادثې د زمانې ریب په هغه کې مانا سره دی حادثې څه داسې چې هلته د مانا د شک کوي بیا نه برابرېږي نو څه به کې هلته مانا زمانه مانا د حادثې کې ښه خو به هر حال لا ریب فیه نشته د هېڅ قسمه پښتو کې بیا د ریب د پاره بل ټکی نشته دی نو مونږ څه وایو نشته ره هیڅ قسمه شک پدې کې شک تم شک وایو او ریب تم شک وایو عربي فصیح جبه دا ځان ځان ته ټکی یار یو دغه ته معمولی معمولی فرق ته پر ځان ته ټکی او مونږ سره نه نشته ره هیڅ قسمه شک فيه پدې قران کې پدې قران کې هیڅ قسمه شک نشته ره دلته دوی دا سوال کوي وای چې یاره په قران کې څنګه شک نشته ره پس کې شک نشته ره په ذات د سیس کې خو شک نه راځي په ذات د سیس کې شک نه راځي کته مثلا دا مولوی صاحب جر د په ذات کې زما شک ته چې دا دی دیو کنه دا خو شک نه راځي دا شک نه راځي شک راځي پس کې نو دی وجنا په صفات کې راځي شک په صفات کې راځي دی وجنا دی وای لا ریب فیه نشتره شک فی الفاظه بعد دا وای لا ریب فیه نشتره شک فی معانیه په معناګانو د دې کې د دې په معناګانو کې کوم دنه شک نشته دی قران کریم قطعی دی متواتر دی په دې کې هیڅ قسمه شک نشته دی ښا په دې کې هیڅ قسمه شک نشته دی هم میران چا کې عملګرو تاسو پیژندل بیا داعش تلاړی مارتی په نوم باندې ویډیو جوړه کړې و نو هغه هغه ویډیو کې چې کوم دی نو اول کې آیات ویلو نو غایات چې وای نو بیا په غایات په اخر کې وای وای او کما قال تعالی کنه اما دا خدای بندا او کما قال تعالی دا ته قران باره کې مو دا حدیث کې خلک زکو چې هغه الفاظو کې شک وی کې دي چې راوی په بل قسم را نقل کړي په قران کې خدا غ نشته چې او کما قال په کې توای ما دې کې دا مو آیا ځکه چې هغه کې خدا مطلب چې دا سی ویلي دي یک دغه شانتی ویلی دی کې دې شری دې دې غوندې ویلی پوه شو کنه نبی علیہ السلام نو دا سه مایم او کما قال علیه الصلاۃ والسلام ویل شو کما قال صلی الله علیه وسلم ویل شي خو او کما قال تعالی مایم لا ریب فی پدې کې هیڅ قسمه شک نشته ده شک گنجائش پکې نشته گنجائش پکې نشته نو بعض داوی بعض داوی چې لا ریب فیه امنګ وای دور لری لری مزه مخ کې تاوی کنا چې ذالک الكتاب دا کامل او پورا کتاب دی نو بس راشه لا ریب فی نشتر شک په کمال او پورا والد دی کې بس خبره ختمه نشوه مخ کې اشاره رااله او بس قصه آسان شوه نشتر هیڅ ا قسم شک فی کماله په پورا والد دی قران کې او دا وای د مخ کې د جملې د پاره دلیل دی خه دلیل دی څه شه دی ذالک الكتاب دا کتاب پورا دی ولی زکه چې شک پکې نشته دی او هر کتاب چې پاغه کې شک نه وي نو هغه پوره نو فذالک الكتاب کامل منطق ملي کنه لانه لا ريب فيه وكل ما لا ريب فيه فهو كامل فذالک الكتاب کامل حدیث په وګرځي نتیجه به تراو باسي یا بعضی وای چې نه دا د مخکې لپاره نتیجه ده ذالک الکتاب کامل دا کتاب کامل دی وکل مالا وکل کامل لا ریب فیه هر کامل کې شک نه نو فذالک الکتاب لا ریب فیه دی کتاب کې شک نشته دی نه منطقیانو کار دی خبر اوسې دي کې دلیل ته جوړه کې نتیجه ته جوړه د مخکې سره دا په دواړو طریقو باندې لګي ښا اوس په دې باندې دوی سوال کړی دی کنه وښوي سوال کړی دی سوال دا کړی دی چې ډیر خلک دي چې په قران کې شک کړی دی په قران کې شک کړی دی نو دې سره بس چل کې خلکو پکې شک کړی دی کنه کړی وای نه دا الله کتاب نه او دا نو دا شکونه چې کړی دی سره بس چل کې قران خو جلاره دی په دې کې هیڅ قسم شک نشته او خلکو پکې کړی دی نو دا مليان دي شروع شي یو یو جواب کوي بل بل جواب کوي نو جو ها واو نو جوابونه کوي د دې خبرې چې یاره لارې به فيه بیا سمانه نو هغه چې جوابونه کوي کوي کوي نو دا ټول جوابونه چې راخلي کنه اسی بې ځای ځان ستړی کول دي راشه ابو حیان بحر محیط لیکل دی بهترین تفسیر دی ښا ابو حیان بحر محیط لیکل دی هغه جواب کړی دی وای دی ایست ضرورت نشته یو خبره وکړم خو شوي هغه لاند جواب کړی دی وای وجود ال وجود الریب فی فی فی قلوب المرتابین لا یستلزم وجود الریب فی القرآن یلکه داغه په سینه کې شک دی دا هغه په سینه کې دا شک پروت دی په قران کې خو شک نشته لکه نو د قران مضامین خو واضح دي خدا شک خدا هغه په سینه کې دی نو دا هغه د سینې د شک نه په قران کې شک نه راځي ښا دا دا هغه خپل شکونه دی هغه به یي د خلق کافرو شکونه دي نو شکونه دي هغه په زړه کې پروت دی په قران کې دا هغه د وجنه شک نه راځي موږ یاره بس خو جواب دی عدد لن مثال وې دا سره خلن مثال سره دا سره خود دا غلي دی سپوږمۍ میاش دا دغه میاش ته سوي هغه ویلې وکنه به دا به ماپ ټول خزه راجم شوي یو و یا غدا میاش ته بل و یا غدا میاش ته کنه یو خزه پکې داخلي چې کوم کله خوشاله مشاله خبره کوي بیا دا ته کوي چې خیال کې مرادي کنه پوه شوي وای خور نو دا چې تا یو خزه چې کوم دې چې تا دغه کولې د غوا والا سټي سي دا یې دغه کولې کنه دینه دا دغه جوړولې سپیا کړه ته مونږ وایو څوک ته سوي نو هغه ته جوړولې هغه چې راغله دا نو هغه ته داسې کړی دي کنه وای دا میاشت دی وی چې خورې وې د دې میاشت نه خو د سټو بوي پوښ د میاشت نه نه زستا ګوت نه زی پوښ ګوت ګاندوي نو هغه نه خلو نو لا ریب فی قران کې شک نشته شک ته د پدې سینه کې راځي نه ګاندره ها تاسو په پوښ وکنه دروازه داسې نیوله هغه وی چې کنه هغه هغه به بند داسې درې دوه په دروازه کې دروازه یو دم خلاص شو غریب ډېر بد ده خوش شو خدای پاک بچ هدل للمتقین هدایت دې د پار د متقین دای دریم صفات شو لا ریب فی صفات سلبی شو صحیح شو کنه نفی پکې رااله دا کې نشته هدل للمتقین چې په دې کې سلب او ثبوت دواړه دي ځکه هدایت ویل کیږي د گمراهی نه بچ کېدل یو او مقصد ته رسیدل نو گمراهی ته کې نفي شو نو دا نفي شو سلبي شو او مقصود ته رسیدل دا اثبات شو صفت ثبوتی او صفت سلبی په کې سړي دا دواړه دي او دا د مخکې د پاره هم دغه شان دی یا نتیجه ده یا دلیل دی یا نتیجه ده او یا دلیل دی هدل للمتقین لا ریب فیه شک پکې نشته دی ولی لانه هدل للمتقین ځکه دا هدایت د پاره د متقیانو دی او هر شی چې هدایت د پاره د متقیانو لار ورته خی متقی ځړی د لار خی هغه کې بیا شک نه هغه کې بیا شک نه لہذا شک پکې نشته یا دا غیر لپاره نتیجه ده چې لا ریب فی شک پکې نشته ده هر شي کې چې شک نه ویني هغه هدایت وي نو لہذا قران ته ده هدایت ته بهرحال هدن دا قران سره هدایت ته هو هادن دا مصدر دی په معنا د فاعل سره ښه خود مبالغه د لپاره خلق کله کله مصدر ذکر کوي مبالغه د لپاره ها زید عدل تاسو ویلی زید عدل دی لکه زید عدل دی که عادل دی و اینه دومره عادل دی ته بوای که عدل او انصاف بالکل دا زید ګرځیدل دی خبر ورته دی نه داسې باندې شی ته جوړ شوی دی هو هادن دا قران پورا هدایت کوونکې دی للمتقین خاص متقیانو ته هدایت خو ما تاسو ته ویلو قران کریم کې په نلسو مانو باندې راغلی په سوره مانو په نلسو یو ځای کې راځي چې هدل للناس قران هدایت ته لپاره د څه شهر رمضان سوره بقره کې راځي شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس چې نازل شوی په کې قران هدایت ته ټول خلق وتا دلته وی هدى للمتقين هدایت ته خاص متقیان وتا دا څنګه چل فرق راغی یو سوال دا دویم سوال دا کوي چې متقی سړی خو څه دی مقصد ته رسیدل لیکن نه رسیدل نو چې متقی مقصد ته رسیدل دی نو بیا مطلب دا دی چې سړي بیا وته ولي وجه هدل للمتقین هغه ته بیا لار رسیدل لار خو هغه ته ضرورتي د دغه د لار خودلو چې هغه نه رسیدل ځای ته نو چې ته د جمعات تر اوسه د جمعات لار ته بیا څوک خی پوښوي چې په دې لار نه نه خو بیا خو ته تر لار ضرورت نشته مونږ وایو چې نه هدایت کې معنی دي په متقی کې معنی دي چې دواړه دې او په جندل هیڅ اعتراض او هیڅ سوال بیا ناراضي نو ول د هدایت دا وکړه د هدایت معنی تا دو کړي وی ال ته په دې صراط المستقیم کې هغه دواړه دلته وکړه هدل للمتقین یو معنی دا وکړه کلکواله دې د پاره د متقیانو متقیان چې قران وای په خپل تقوا وکړي خوش هغه مان باندې هیڅ سوال لا نه نو بس تیڅه خو منتدا او هغه باندې کلک پاتې شو دویم دغه داره چې هودن هغه تفصيلات او معنی یاد ده کنه هدل للمتقین تفصيلات لار خودن کې د تفصيلات او د للمتقین متقیان او تا متقیان او تا لار تفصيلات خي لار تفصيلات متاسته مثال درکړو هغه یاد دی نو اوس راشه دی ورته تفصیل خی متقی خو ډیره مرتبه دي نو په یو مرتبه کې به متقی وي هغه ته د بل مرتبه هغه تفصیلات خی په بل مرتبه کې وي هغه ته بل دغه خی او یا هدن په معنا د دلیل سره راضی په معنا چا سره راضی د دلیل سره راضی خان هدایت په معنا د دلیل سره ډیر ځایونه کې برا شو قران کې ماته سي نل لسمانی دي نو هدل للمتقین دلیل د متقیانو دی متقیان چې دلیل پیش کوي د کم باندې پیش کوي پوښ د الله د کتاب دا او دغه فاسق فاجر کافر منافق چې دلیل پیش کوي د خپل عقل نه پیش کوي پوښ کنه د خپل ذهن نه پیش کوي متقی سره دلیل د کم نه پیش کوي د قران نه نو درې خبرې شوې هدن کلکواله د پاره د متقیانو دی هدن خودن کې د تفصيلات د لارې د متقیانو ته هدن او سشر دلیل د متقیانو دی للمتقین د پاره د متقیانو متقی چاته وای تقوا سته وای خوش کنا نو بس په تقوا کې خو اقوال مختلفه راغلي ابو حیان وی تقوا دی ته ویل کیږي چې یو سړی د عذاب د یرینا د بعضی سيزونو نزان وساتي بعضی سيزونه او کې او بعضی پریږدي چې کم وته امر شوه دی هغه کوي د عذاب د یرینا او چې د کم ورته نه شوه دی نو هغه څه کوي هغه نه کوي د عذاب د یرینا دا یو معنی دیو معنی د ابن عباس رضی بعض بعض حضرات دا معنی کړی دا چې بس من یتقی نفسه ها الشرک سوک چې ځان د شرک نه بچی دا خو بیخیغه اول مهر مومن متقی دی ابن عباس سے بوئی سوک چې ځان د شرک نه بچ کی او امتثال د اوامر د الله تعالی کوي نو بس دا سره دا متقی دی بعضی ابن کثیر وغیرہ وای چې متقی دی ته ویل کیږي چې اوامر د الله تعالی الله فرایض واجبات اوامر وغیرہ کوي او دغه پابندی کوي او دغه نه کوم د منهیات نه سکه ځان ساتي دا مختلف تفاسیر دي ټول صحیح دي خاص خبره پکې نشته لري خو مختلف مراتب دي چې ته مرتبه او پیجنې بس بیا پکې څه دغه نشته یو مرتبه د ایمان ده هغه متقی چې دی نو بس چې ځان د شرک نه بچ کی او نو بس دا سره دا هر مؤمن بیا متقی دی تم متقی زم متقین په دې معنی سره چې ځان هم د شرک او کفر نه بچ کړي دویم نمبر متقی چې کوم دی هغه دې ته ویل کیږي چې هغه فرایض او واجبات دا کوي او د حرام او مکروهات نه ځان ساتي د تعادل ویل کیږي څورته ویل کیږي عادل ویل کیږي دریم قسم متقی وای هغه دی چې هغه ځان د مباحات نه ساتي د دغه نه د محرمات او مکروهات نه خود ځان ساتي په مباحات کې هم ځان د انهماک نه ساتي مباح په ځان باندې حرامه نه خدا ته نه کوي چې بس دا مباح ته پکې نه خطر نه خطر نه نه د مباح نه ځان وسګړی فرایض او واجبات او سنن او مستحبات او دغه طرف ته کوم دنه ترجیح کوي نو دا درې مرتبه دا اعلی قسم دی د متقینانو اولیاء انبیاء په دې کې راځي ها په دې کې راځي هدل للمتقین اوس چې کله ته وای چې هدل للمتقین نو که اوله مرتبه واخلې نو هدایت دې لپاره د متقینانو ستا مومنانو درجه دوی می درجه تا چې د عدل درجه ده او د عادلانو د پاره هدایت ته درېمه درجه تا چې هغه مطلب دا دی د دې تبوزي چې هغه فرایض او واجبات او سنن او مستحبات خو کوي او د مباحات هم کوي خو د مباحات انهماک نسو کی ځان ساتي او مشتبهات نه دی کی ځان سکی هغه ساتي ښا مشتبهات نه ځان ساتي نو دا مرتبه ته چې لاړ شنو دي لپاره بیا ستل هر یو بل درجه ته لار خي بل درجه ته لار خي یوې ته تور دي قران نه بل ځکوا بیا بل تور لري قران نه بل خي دي تور صحیح شو کنه نو دا معنا چې کوم د نغم کړی دا او بعضو پکې دا کړی چې متقین په اعتبار د ما یقول الیه سره چې آینده کې به متقی ګرځي آینده کې مطلب پچا هغه بیا معنا انابت راځي معنی بیا سره راځي طلب راځي معنی سره راځي طلب راځي هغه چې کوم معنا د سائرین ال تقوا لیکل دی نو دا هغه معنا بیا سره راځي د طلب راځي نو چې طلب پچا کې پروت دی علم للمتقین دا غوی د پارا سره قران هدایت دی او چې کم سړی ته سره هغه ته نزان مستغنی کو طلب پکې نشته دی هغه د پارا سره دا غره پارا هدایت نشته دی ښا ته دې کې خدیدا خو قران کریم هدل للمتقین اوس تقوا څه شی دی تقوا مرتبه تقوا قران کریم کې اطلاقات قران کریم کې د تقوا اطلاقات قران کریم کې د تقوا اطلاق کله په توحید باندې راځي په سبانه په توحید باندې لکه سوره فتح آیت نمبر 26 وګورئ شپږشتمه سپاره کې سوره فتح ده شپږشتمه آیات پکې وګورئ ښا شپږشتمه آیات یاد کا پاغه وخت چې وګرځولو کسان چې کافران دي په قلوبهم پزونه خپل کې الحمیتا حمیت الجاهلیت یا غیرت د جاهلیت فانزل الله سکینته نو الله نازل کو هغه اطمینان د زړه ها اطمینان د زړه سکینه خپل نازل کړه علی رسولی پر رسول خپل باندې والزمهم کلمت التقوا علی الوال المؤمنین مؤمنانو باندې والزمهم او لازم ک دوی دوی ها پیوست کړل دا مؤمنان کلمه التقوا د کلمې د توحید سره دغه د سمانه را کلمه د توحید د کلمه التقوا کلمه التوحید ها کله په دې معنی سره راځي کله په معنی د توبې سره راځي توبه سورته اعراف آیت نمبر 96 وګورئ سورت اعراف اتم سپاره کې دی آیت نمبر 96 دا تقوا او معنا د توبې سره وی ښا ولو ان اهل القرى کچرته د کلو والا آمنو ایمان یا خارون والا آمنو ایمان راوړې وي واتقوا او توبه استوي پوښتنه کې مراد څه توبه ده چې په تیرو ګناونو څخه کړه توبه د شرک نه توبه استوي لفتحنا علیهم نو خامخا کلاو کړي به مونږ په دوی باندې برکات من السما برکتونه له طرف د اسمان نو الارض رزمکنا ولکن کذبوا لیکن دوی تکذیب وکړه فاخذناهم نو موږ راو ول بما كانوا یکسبون په سبب دا غي چې دوی کول نو دا څه شو دا دوی مانت توبه کله به کوم دی د په معنا د طاعت د احکام سر راځي د الله حکمونه منل د الله تعالی حکمونه منل لکه سوره النحل آیت نمبر 2 ګورئ سو سوال لسمه سپاره نحل ها آیت نمبر دو ينزل الملائکتا نازلی الله تعالی ملائک بالروح په وحی سره دلته د روح نه مراد وحی ده من امره د امر خپلنا علا من پاغه چا باندې یشاء او چې را دیو چې من عباده د بندگانو خپلنا ان په دې خبره باندې انذرو چې او یریږي انه ها یا ان انذرو چې او یروي خلق او بیان ورته کوي د څه خبره انه لا اله الا انا چې نشتر اله غیر زمانہ فتقونی نو زما امنی فتقونی ای اطیعونی دا پیغمبر ته وجه تو ته وایا چې فتقونی زما امنی پوښوی نو دا خبره دا دې دا کې په دې معنی راځي سلورمه خبره دا ده چې ترک المعاصی گناہونه پر خودل تم تقوا ویل کیږي قران کریم کی سورته مائده آیت نمبر 35 رو باسی سورة الحج آیت نمبر 32 وګورئ هدام کړو لن ينال الله لحومها هرگز الله تنرسیږي وخت دې دغه کنه دا په معنا د سره شو د اخلاص سره او کله په معنا د خوف سره د خص سره د خوف سره دا ډیر راځي په قران کې مثال لکه سوره بقره آیت نمبر 48 48 واتقوا یوما واتقوا یوما او یریږي د عذاب دا غورزنه لا تجزی نفس عن نفس چې نه کافی کیږي یو نفس د بل نفس په بدل کې شی ان ها نه بک نه بش ور کول نه بک کافی کیږي شی ان هیڅ قسمه هیڅ قسمه دغه ضمانت نه کیږي ولا يقبل منها شفاعت نبت شفاعت قبليږي ولا يؤخذ منها عدل او نبت نه جرمانه غستل کیږي ولا هم ينصرون او نبه مدد کول شي نو دا موقع ته دلته کې وتقوا يوما او يريږي د عذاب دا غورزنه نو دا د تقوا مصداقات په قران کریم کې کله په معنا د سر راضی کله په معنا د توحید سره نو کله په معنا د سره کله په معنا د تو ترکل معاصی سره کله په معنا د توبې سره کله په معنا د طاعت احکام سره کله په معنا د اخلاص سره کله په معنا د خوف سره دا مختلف معنی قران کریم کې راځي متقی کې مطلب دا راځي دا شپک سيزونه به خامخاسوي دا په کې راجم وي ها سبب کې وي د الله مخا مخالفت پنه کوي د الله نه بيريږي ها بل توبه به وباسي بل بس کار کوي بل بس کم دنو ترک د ګناونو وکي طاعت د احکام وکي دا کارونه وکي ها متقی سره بدای هدل للمتقین هدایت دې لپاره د متقیانو قران کریم د مؤمنانو نوم کله په متقین سره ذکر کی پوښوی کله په مؤمنین سره ذکر کی دا قران کې د مؤمنانو صفات دي ښا کله به په خاشعين سره ذکر کی کله به په تائبین سره ذکر کی کله به په ابرار سره ذکر کی کله به په انصار سره ذکر کی کله په مهاجرین سره ذکر کی دا مختلف دغه دي چې قران کریم کې بس راځي د مؤمنانو مختلف صفات برازي ښا د مؤمنانو مختلف صفات برازي اوس داغې نه پس هدل للمتقین دا کلکواله د پاره د متقیانو دی الذین اوس دا متقیان دي سو کو هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیب باندې ويقیمون الصلاة او پابندی کوي د منځو ومما او بعض د اغنا رزقناهم چې مونږ ورته ورکړي دي ينفقون دوی ته خرچه کوي صحیح شو دا د متقی صفات اوس بیان اوس چې د متقیانو صفات بیان نو پنځه صفاتونه ذکر کړي درې په دې اول آیات کې صحیح شو اول د ایمان بالغیب خیال مو دی دویم نمبر د اقامت الصلاه دریم نمبر د انفاق فی سبیل الله دا درې شو دو ور پسې په دې بل آیات کې ذکر کړي ایمان بالکتب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا ایمان بالکتب وبالآخرة هم یوقنون دا څه شی دی دا ایمان بالآخرت دی سو شو پینځه چوخه پینځه صفات مؤمنانو او متقینانو ذکر کړي الذين ويدا متقيان غ خلق دي يؤمنون بالغيب چې ایمان راوړي په غیب باندې په پټو سيزونو باندې یو مان تعالی ښا ایمان څه ته ویل کیږي ایمان خو په لغت کې تصدیق ته وای اعتماد ته وای وثوق ته وای څه ته وای وثوق اعتبار کول پچا باندې موږ پښتو کې وای کنه سو ته وای اعتبار کوه مجرد نه قران کریم کې چې استعمال شوی دی سورته یوسف آیت نمبر 64 تاسو لګراو باسي په معنا د اعتبار او اعتماد سره او مجرد دی دیار لسمه نا آیت نمبر 64 پیدا مکو یعقوب علیہ الصلات والسلام تخپل اے یعقوب علیہ السلام تخپل بچی رال د مصر نه واپس او وته وی چې یاره مونږ سره به دا بل رور لېږي ځکه مونږ ته هلته کې بادشاه ویل دي چې مطلب تاسو ځان وزیر خزانه راته وی چې بل دغه را نه ولې رور را نه ولې تاسو لبیا دغه نه درکو تاسو یو لسونه یې کنه نو یعقوب علی السلام ورته سوئی قال وی وت یعقوب علیہ السلام هل امنکم علیه آیا ز پتا سو اعتماد حکم علیه فبارد دی بنیامین کی الا کما ها ز اعتماد نکم پتا سو باندې الا کما مگر هغه اعتماد امنتکم چې ما پتا سو اعتماد کړو علی اخیه فبارد ضرور د کی یوسف علی السلام من قبل مخکد دینا ما مخ کې پتا سو اعتماد کول ته ایمان په مار سره دی اعتماد او باور سره ښا دا په اعتماد او باور سره کله د مزید نه هم راشي امن باب فعالنا په مار د اعتماد سره لکه هم په دې صورت کې لکه هم په دې صورت کې چې شاته راشي نو الترازی په آیت نمبر 17 کې وګورئ آیت نمبر 17 کې فاکله الذئب نو هغه شرم خو خوړو ورپسې ته وای وما انت بمؤمن لنا وما انت بمؤمن لنا دا مانو نه کې چې ته په مونږ ایمان راوړون کې نه وما انت بمؤمن لنا ته په مونږ اعتبار کوون کې نه ولو كنا صادقین اگر کوم رښتونیو بابا کوم ډیرم رښتیا وایو خو لیکن ته په مونږ اعتبار نه کې مونږ ته پته لګي خوښ نو دا دغه شو الذين نو ایمان دغه معنا شو ایمان په اصطلاح کې څه ویل کیږي ایمان ابن کثیر وای التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ته سراغلی دي هغه ټول منل څنګه قولا و اعتقادا و عملا خو هر یو خپل خپل درجه ده په قول اعتقاد او عمل سره په وینا په عقیدی او په عمل سره او څه شه ده من غیر ان یقترنا بامارات التکذیب بغیر بغیر د دینه چې دې سره د امارات او تکذیب نه یوځای نشي که امارات او تکذیب چې کوم دی غو سره یوځای شو بعضی ګناهونه د کفر علامې دي کاغه سره ملاو شوي نو بیا څه شي بیا ایمان اعتبار نشته دی ایمان شرعي ایمان اصطلاحي دی ته وي اپ ایمان کې اعمال داخل دي کنه دي داخل اگر فقها او محدثین یو داسې اختلاف ته راغی صدا سي بنیاد دغه نه راځي نقصان یو بل طرف ته نشته دي البته ار یو سړی وای چې په ایمانی مطلق کې په ایمان په مطلق ایمان کې اعمال نه دي داخل او په ایمان مطلق کې بیا اعمال ټول داخل دي یعنی په ایمان په نفس ایمان کې نه دي داخل او په ایمان کامل کې داخل دي په ایمان کامل کې څه دي داخل دي بس دا اسانه خبره ده دې کې دوه رقیتی د ضرورت نشته چې ته لانجه جوړه کې چې ایمان څنګه دی ایمان کې زیادت راځي او کنه راځي ایمان کې په دغه معنی سره بالکل زیادت راځي قران کې راغلی په زیادت هم ایمان په خپل اصل پرېږده خو لیکن په معنا د ایمان کامل سره شي او چې کله پکې ناراضي څوک وای نو هغه په معنا د تصدیق قلبي سره شي البته بیا ایمان کې دا فرق شته دی چې یو ایمان کې د اعمالو د وجنه زیادت راتل دی پاره کې اختلاف شته دی یو د ایمان په معنی د یقین سره دی په یقین کې زیادت راځي او کنه راځي ولې ناراضي وای راځي بالکل د ابوبکر صدیق کې یقین زما په نسبت باندې څنګه به پوه شو کنه یقین ځان ته زما یقین ځان ته دی پاره کې فرق شته الذين يؤمنون بالغيب آکسان چې ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې غیب منی غیب څه شی دی غیب څه ته ویل کیږي غیب خو معنی دار چې ما غابا عن المخلوق د مخلوق نه پټ شي پوه شو کنه دغه ته ویل کیږي غیب ویل کیږي خو غیب بیا دوه قسمه دی یاد ساتي یو غیب حقیقی دی او یو غیب اضافي دی غیب اضافي خدا دی چې ما ته خو نه معلوم پوه شو کنه خو کې دی شي د دیوال نه اخوا اور بلیږي ما ته خو نخکاری دیوال نه اخوا یو سړی دی ما ته خو نخکاری ما نه خو غیب دی خو کې دې شي چې اخوا سړی خو به ویني کنه نو دا غیب اضافي دی دا څه شی دی غیب اضافي دی دغه شانت غیب اضافي چې وي نو هغه بیا کله کله په دغه سره په وحي سره په الهام سره هغه معلومیږي وحي راشي کنه هغه شیخ کار کوي دا غیب اضافي دی یو مغیبات دی حقیقی الله تعالی سره چې هغه الله په خپل علم کې پټ کړی هغه اچا ته نه معلوم هغه هیڅ چاته سدي هغه ته غیب حقيقي وای سو ورته وای غیب حقيقي ورته وای هغه یو الله ته معلوم دي علم د ما کان د ما یکون او ټول پټ سيزونه هغه الله ته معلوم دي ما وتا ته نه دي معلوم جنت اور ته څنګه دي خبر ورته دي کنه دا مونږ او تاسو دي دي دا ټول پس کې راځي په مغيباتو کې راځي او چې کله پیغمبر ته د دې وحی راشي اجمالا معلومات ورته وشي او تفصيلات خو بیا هم نه معلوم خو دغه اجمالی معلومات ته بیا ایمان بالغیب علم بالغیب وته نه ویل کیږي علم غیب وته نه وایي ها بزازي وغیرہ لیکلي چې دا د علم غیب اطلاق په دې باندې کول وای دا بدعت تر سلفنا نه دي منقول ها اوس یؤمنون بالغیب ایمان راوړي په سبانه په غیب باندې په غیب باندې څنګه ایمان راوړي د دې څه مطلب دی نو ګورئ د غیب اطلاقات په قران کې وګورئ نو تاسو ته پته ولګیږي چې لکه غیب څه ته ویل کیږي ها غیب کله قران کریم کې وحی ته ویل کیږي وحی ته سورۃ تور راو باسي وېشتمه سپاره آیت نمبر 41 ها وحی ته غیب وایي پیدا مو کو ام عندهم الغیب آیا دوی سره غیب دی آیا دوی سره غیب دی نه دوی سره وحیدا فهم یكتبون دوی غلی کی دلته غیب په معنا د وحی سره ها معنا د سره دی د وحی سره یا سوره تکویر راوباسه اذا الشمس کورت د شمس پارا کی علی الغیب په بیان د وحی باندې بضنین بخیل د وحی په بیانولو باندې دی بخیل نه دی بریلیان سوال ختم بریلیان وای کنه او ګوره غیب واسترشته دی و ما هو علی الغیب بضنین ما ته یو کس بحث کو ما ته ویلی وی غیب واسترشته دی کنه ما غیب نشته لکه د الله بندا اچ کم راغلی هغه ته غیب نه وای نه ولی و ما هو علی الغیب بضنین نو ما ښه صحیح ده اسانه خبره ده چې په غیب باندې هغه بخیل نه دی خو په کار دار چې نن ما او تا ته معلوم نه کنه هغه خو بخل نه دی کړی کنه بخل نه دی کړی په کار دار چې نن ما او تا ته بیان کړی هغه بیانول کنه غیب چې ما او تا ته نن ټول غیبونه معلوم دي غیب ما ټول معلوم دي ما ما ته معلوم دي تا ته معلوم دي بیا ولې هغه پورې خاص کې هغه خو بخل نه کړي یو زاریم پټه کړي نه چې پټه کړي نه خو ټول خلکو ته بیان کړي کنه بیا خو په کار دار چې غیب غیب نه پاتې شوی دروغ وای په خبر ورسېدی و ما هو علی الغیب نه دی هغه په بیان د وحی باندې بضنین بخیلو نو غیب په معنی ده دغه سره وحی سره کله چې کوم دی قران کریم کې غیب راضی په معنی د اشیاء او غایبه او سره حقیقتا چې کوم حقیقتا غایب دی ښا لکه سوره النمل آیت نمبر 61 وګورئ نو شلمه سپارا آیت نمبر 61 وګورئ تاسو هغه کې به دا معنی کې پیدا مکړو آیت نمبر دے 26 سورۃ الجن یو کم دیر شم سپارہ عالم الغیب الله پټ دی الله کوه دی په پټو سيزونو باندې فلا یظهر علی غیبه احد نو هیڅوک ها فلا یظهر علی غیبه نو نو عالم کوي او نه ښکاره کوي په غیب خپل باندې احدا هیڅوک الا من ارتضى من رسول مگر دا غیب چاته ښکاره کوي هغه چاته چې خوښي شي د کوم رسول نه رسول ته غیب ورکړي رسول ته غیب ورکړي دا معنی چې مطلب بعض اشیاء د مغیبات نه اگر اغلی کنه جنت حالات ورته راوړي دي جهنم حالات ورته راوړي دي هغه اشیاء ثابته بالوحی ته مراد دي هغه اشیاء ثابته بالوحی چې په وحی سره کوم څه نه ثابت شي صحیح شو هغه ته مراد دي دغه رنګي کله قران کریم کې بغیب راشي په معنا د بی دلیل خبره قول بلا دلیلن په دې معنی سره ویل که سورته کهف راو باسي اپیندل سم چې پارا آیت نمبر 22 آیت نمبر 22 وګورئ غیب فمانه د سره به دلیل خبره ها سيقولون زرد چې وای بدا خلق د دې اصحاب کهف په بارکه ثلاثه ویدا دریدی رابعهم کلبهم سلورم سپی دی ویقولون بعض وی خمسه پنځه دی سادسهم کلبهم شپږم سپی دی رجمن بالغیب رجمن دا وشتل دی بالغیب په غیب باندې سمانه شو الکه دا بی دلیل خبره ده اته بی دلیل لګیاري د ځان اندازې لګي سو کوئی پنځه دی سو کوئی سلور دا پرې صحیح شو دا شو بل چکم دے قرآن کریم کې غیب په معنا د حالت غایبه سره حالت غایبه ته چې د خلکو نه پټ شي هغه حالت ته ویل کیږي هغه تم غیب کله ویل کیږي لکه سوره النساء آیت نمبر 34 وګورئ سوره النساء آیت نمبر 34 Thank you. حجی الرجال قوامون سړی چې دا بنی ګرانو علی النساء فخذ باندې بما فضل الله بعضهم علی بعض په سبب د دې باندې چې غوړه کړی دی الله بعض په بعض باندې و بما انفقوا من اموالهم 34 و بما انفقوا په سبب د دې باندې چې دوی خرج کړي د مالونو خپلونه صحیح شو اوس په څه ګورې فصالحاتو نو پس نیکان خزی قانتاتن کتابداری حافظات للغیب حفاظت کوونکی د غیب نو دا څنګه چې دواجه کې صالح قذب په علم غیب خبري او بس هغه بیا حفاظت کوي د ځان سره دا معنی نه ده حافظات حفاظت کوونکی د خپل ځانونو ها للغیب د خپل ځان او د مال د خاوند للغیب په وخت د نشوالی د خاون کې په وخت د پټېدو د خاون کې خاون دی نشته د ځان خیال ساتي خبر اورته دی کنه خاون دی نشته د ځان خیال ساتي نو دغه ته صحیح شو دا د غیب اطلاقات دي تاسو په پوه شئ کنه اوس چې اطلاقات تاسو په اوس په معنا مو پیژنئ اوس معنا ووري الذين دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب یوم نداشوا چې ایمان راوړي په هغه پټو سيزونو باندې زمونږه ملائکی دی مونږ نه دی لیدلی کتابونه دی مونږ نه دی بعد هغه دی دا جنت ته مونږ نه دی لیدلی جهنم دی مونږ نه دی لیدلی په دغه پټو سيزونو باندې ایمان راوړي راوړي کنه راوړي او په دې دا کې ماجدی دی راخه نقطه لیکلی دا تفسیر ماجدی کې غلي کړی دی وای چې څوک وای چې غیب نشته دا دغه دی دا علم غیب چې کوم دې زمونږه پیرانو زمونږه مولیانو ته معلوم دی دا په حقیقت کې په دې آیات ایمان نه وروي ولی وای چې دلته الله وای چې غیب شته نو چې ستا پیرو دغه ته مولا ته ښکارا شو نو هغه د بیا غیب نشو کنه بیا غیب نه شو ښکارا شو ورته کنه غیب خو وای دې ته چې ما غاب عن المخلوق چې پټ وي نو چې ستا پیر ته ښکارا شو پټ نشو نو بس هغه ایمان بالغیب نه دی راوړی نو هغه مؤمن نه هو شو هغه وای مؤمن نه دی بس هغه ته وای چې مسلمان نه ځکه چې تا خو مؤمن خو هغه چې یؤمنون بالغیب چې په غیب باندې ایمان نه وړي تا نه څه غیب شته نه او تا بس په هغه ټولو حاضر باندې ایمان نه وړي نه رضا نه کړه او هر سره ته معلوم الذي یوم انا باشوا دوی معنا وکي الذين او نو هغه خپل تک بیا نه نو بیا خپل ته بیت شي الذين يؤمنون بالغيب دیو معنا واوري هغه کسان دي چې ایمان راوړي بل وحي په قران باندې دای بل معنا شخا دای په بل معنا شو وحي په کمره له قران دی بل دی احادیث دی په ټولو باندې ایمان راوړي کنه دا وحي ځکه چې مونږ ویل چې غیب په معنا د وحي سره مرادي غیب په معنا بما ثبت بالوحی الذين كسان يؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په هغه څه باندې چې وحسد وحی سره ثابت شوی دي په وحی سره مونږ ته ثابت شوی دي کنه چې رسالت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په وحی سره مونږ ته ثابت دي جنت په وحی سره مونږ ته ثابت دي جهنم په وحی سره مونږ ته ثابت دي چې قران د الله کتاب دی نو دا سری دا مونږ منو فپینزا سلورم مانن پکې ووري الذين دا متقیانا کسان دي یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب فسبانه پدات حال کې چې د خلکو نه پټوي منافق سړی د خلکو په مخ کې خو ایمان نه وړي امن نه امن نه چې کوټې ته دن شي بیا کافر او مؤمن سړی سوي د خلکو په مخ کې ایمان راوړي او د خلکو نه په پټه باندې په حالت کې په الله ایمان راوړي الله مني دا څنګه چې مطلب دا چې ایمان نه راوړي تاسو پوه شئ په دې خبره باندې یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي د پټه په حالت کې دی وجنه وسا منصور بابا معنا داسې کولا الذين یؤمنون کسان چې ایمان راوړي حالت حضورهم په حالت د حضور د دوی کې پوه شئ فی نواد الناس په مجلسونو د خلکو کې وحالت غیابهم عن الناس او په حالت د پټېدو کې د خلکو نه د خلکو په مخ کې د ایمان راوړي او د خلکو نه کپټ دی هم ایمان نه وړي او وی به دي ته ایمان شامل وي دي ته سوي ایمان شامل وي او دا معنی د ابن عباس ابن منقول ده ها دا د ابن عباس ابن منقول ده نو دا معنی شو خا یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاه او پابند کوي د منځو څه کوي وقفه کوي نو به کوي